قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د اونۍ تحلیل خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت له شریعت غږ راډیو یې اورئ چې مې د ژوند مرحلې ټولې له عایشې رضی الله عنها څخه روایت دی هغه وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میرمنې له هغه سره ناستې وې چې فاطمه رضی الله عنها راښکاره سوه را روانه وه د هغې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تګ کې هیڅ توپیر نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدله هرکلی یې وکړ ویې ویل زما لور دې ښه راسي بیا یې خپل ښي یا چپ طرف ته کښېنوله بیا یې په غوږ کې یوه خبره ورته وکړه نو هغې سخت وژړل کله چې د هغې بېتابي ولیدله بیا یې په غوږ کې بله خبره ورته وکړه نو هغې وخندل ما ورته وویل، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو مېرمنو په منځ کې تا ته ځانګړی راز ووایه او ته ژاړې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پاڅېد، ما له هغې پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه درته وویل؟ ویل، زه نه غواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز افشا کړم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو ما هغه ته وویل زما چې پر تا کوم حق دی د هغه له امله زه پر تا ټینګار کوم چې ما ته هغه خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درته کړې وه هغې وویل اوس یې درته وایم په لومړي ځلې چې ما ته پټه خبره وکړه راته ویې ویل چې جبرائیل علیه السلام هر کال یو یا دوه ځله قرآن کریم راته لوست او سږ کال یې دوه ځله راته ولوست نو زه ګمان کوم چې زما اجل به نږدې سوی وي نو له الله جل جلاله څخه ویرېږه او صبر کوه زه تا ته یو ښه سلف یم نو ما هغسې وژړل لکه تا چې ولیدلم کله چې زما بېتابي ولیدله بیا یې بله پټه خبره راته وکړه او ویې ویل ای فاطمې ایا ته نه خوښوې چې د مؤمنو مېرمنو سرداره یې او یا د دې امت د مېرمنو سرداره یې؟ نو ما وخندل چې تا ولیدلم. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی. نن د دوشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې اتلسمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له شپږویشتمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. د فراه ولایت په مرکز کې شل تنه مزدور عسکر او پولیس قتل، پنځه موټر ویجاړ، یو موټر او ګڼ شمېر وسلې ونیول شوې. په هلمند ولایت کې د یوه امریکایي په شمول ګڼ عسکر مړه او ژوبل، د دښمن له لورې څوارلس کلیوال شهیدان او زخمیان شول. د کاپیسا ولایت په تګاب کې د اشغالګرو پنځه ډرون بریدونو پنځه کلیوال شهیدان کړل. د دایکندي ولایت د مجاهدینو په چاپه کې پنځه تنه مزدور عسکر قتل درې تنه ژوبل او مهمات یې ونیول شول. اوس هم بشپړ خبرونه د فراه ولایت د مرکز اړوند د تخت په سیمه کې پرون مازیګر څلور بجې د مزدور دښمن پر هغه موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو چې تیره ورځ فراه ښار ته د خپل بادار میلر د امنیت نیولو لپاره راغلي وو. برید په داسې مهال ترسره شو چې دښمن بیرته د موټرو په مټ غوښتل د جوین ولسوالۍ ته ځانونه ورسوي. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې پوره یو ساعت یې دوام وکړ. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې برید کې د مزدور دښمن پنځه رادې موټر ویجاړ، شل تنه مزدور عسکر، پولیس او اربکیان ځای پر ځای قتل، یو موټر او ګڼ شمېر وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه د څلورمې حوزې د شملاني او د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده په سیمو کې له ګرشک ولسوالۍ څخه ګڼ شمېر مزدور کمانډویان د خپلو بادارانو او امریکایي عسکرو په ملتیا د ټانګونو په مټ د عملیاتو په موخه راورسېدل. د دښمن له رارسېدو سره سم په سیمو کې مجاهدینو ورباندې بریدونه ترسره کړل چې د یوه امریکایي عسکر په شمول ګڼ شمېر مزدور کمانډویانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د هزارګانو د پارچاوې په سیمه کې بېګا ماښام اته نیمې بجې د مزدور عسکرو په درو پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه وشول. د بریدونو په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د یاد ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د کېم په سیمه کې بېګا ماښام اووه بجې د دایکندي ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د قزلباش په سیمه کې پرون سهار لس بجې مجاهدینو د دښمن پر پوسته چاپه ووهله. د چاپې په پایله کې د دښمن پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول او درې تنه نور ژوبل شول. په پوسته کې له دښمن څخه څلور دانې کلاشینکوپونه، یو دانه موټرسایکل د مجاهدینو لاس ته ورغلی دی. په پېښه کې یو تن مجاهد هم ژوبل شوی. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو نه د قادس ولسوالۍ مرکز ته د مزدور دښمن د سپریک قطعې په هغه موټریز کاروان وسله وال برید ترسره شو چې د یادې ولسوالۍ مرکز ته یې خوراکي توکي لېږدول. د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او پنځه تنه نور ژوبل پاتې بېرته د مرکز قلعه نو په لوري وتښتېدل. د یاد ولایت د مرغاب ولسوالۍ اړوند د پنیرک په سیمه کې تېره ورځ دوه تنه غله په داسې حال کې چې له ملکي خلکو یې دوه موټرسایکل غلا کړي وو لاس په لاس ژوندي ونیول شول. مجاهدینو موټرسایکل خپلو مالکانو ته وسپاره او د غلو قضیه یې د اسلامي امارت شرعې محکمې ته سپارلې. د یاد ولایت د تګابیالم ولسوالۍ اړوند د شورک په سیمه کې دوې ورځې وړاندې یو تن قاتل چې په فاریاب ولایت کې یو تن هیوادوال په ناحقه شهید کړی و او بیا یادې ولسوالۍ ته راتښتېدلی و، د مجاهدینو له لوري ژوندی ونیول شو. خبر زیاتوي، عبدالمومن د عبدل زوی چې په فاریاب ولایت کې یو تن هیوادوال شهید کړی و، له تعقیب وروسته له یو میل وسلې او موټرسایکل سره ژوندی ونیول شو او قضیه یې د اسلامي امارت شرعې محکمې ته وسپارل شوه. د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن پر پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، کابو دوه ساعتونه یې دوام وکړ. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وژل شوي. همداراز د یاد ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې مزدور عسکر قتل موټر سایکل یې د مجاهدینو لاس ته ورغلی. د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند د ناوپاس ته څېرمه د چینې په پوسته باندې د مجاهدینو له خوا چریکي برید تر سره شو. د یاد برید په ترڅ کې مزدور دښمن ته د سر او مال زیان اوښتی، خو د شمېر په اړه یې تر دې دمه دقیق معلومات نه دي تر لاسه شوي. د سرپل ولایت د مرکز په شمول په نورو سیمو کې د اسلامي امارت د صحت عامه د مسؤلینو له لوري ګڼ شمېر تر وخت تېر درمل، او نور د استعمال وړ شیان له درملتونونو او هټیو ضبط او وروسته په عام محضر کې وسوځول شول. د خوست ولایت نادرشاهکوټ ولسوالۍ اړوند لټکو په سیمه کې د مزدور اردو په پیاده ګوډاګیانو د ماین چاودنه وشوه. د معلوماتو له مخې دغه چاودنه کې یو مزدور عسکر ځای پر ځای وژل شوی او یو بل سخت ژوبل دی. وروستی خبر دا چې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې برید یو مزدور پولیس وژلی دی. د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو ای ملت قهرمان پیروزی مجاهدین که در واقع پیروزی شماست نزدیک است و ما همه با هم در جنگ علیه امریکا پیروز خواهیم شد نو اوس یې د افغانستان د موضوع د سولهییز حل لپاره ځانګړی استازی خلیلزاد ټاکلی دی تر څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي په همدې سلسله کې تازه په تازه ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې له امریکایي عسکرو سره د ویډیویي کانفرنس له طریقه خبرې کړې دي او هغوی ته یې د ډاډ ورکولو په توګه ویلي دي چې له طالبانو سره یې د ډېرې قوي او لوړې سطحې مذاکرات روان کړي دي او په نږدې وخت کې به یې منفي یا مثبته نتیجه معلومه شي. پوښتنه دا ده چې ټرمپ ولې د پخوا خلاف دا ځل خپلو پوځیانو ته د جګړه ییزې قوماندې په ځای د سولهییز تفاهم او مذاکراتو داستان بیانوي او دا ورته وایي چې د مسئلې د حل لپاره یې په لوړه کچه خبرې اترې جریان لري. که څه هم ټرمپ په وروستیو خبرو کې اعتراف وکړ چې د افغانستان ولس ډیر پیاوړي جنګیالي دي چې د ده په باور اوس له جنګه ستړي شوي دي مګر حقیقت دا دی چې د طالبانو په نسبت امریکایي عسکر او دلته راغلي اشغالګر تر هر چا زیات له جنګه ستړي دي امریکايي عسکر چې له تېرو اوولسو کلونو را په دې خوا په دې لرې پراته هېواد کې په یوه داسې جګړه بوخت دي چې تر اوسه ورته حتی امریکایان هم سم تعریف او د مشروعیت دلیل نه لري. په دې جګړه کې روزانه درانه تلفات ورکوي، عسکر یې وژل کېږي او تر اوسه یې تر نیم ټریلیون، پنځلس زره میلیونه ډالرو ډېر مصارف شوي دي، مګر پایله یې صفر او تر صفر لا ښکته ده. ځکه نه یې طالبان ورک کړل نه یې کومه سیمه کې د ځان لپاره استقرار راوست نه یې په افغان ولس خپل اشغال ومانو او نه یې هم بله بریا د ځان کړه نو په جګړه بوخت امریکایي جنرالان او عسکر خو هم بالاخره انسانان دي فکر او سوچ لري ستړیا او ځور احساسوي همدا له امل دی چې دغه اوږده خو بې هدفه جګړه اوس په امریکايي جنرالانو او عادي عسکرو دومره غمېدلي چې هره شېبه د دې انتظار کوي چې کله به له افغانستان نه د وتلو قومانده ورکول کېږي. د امریکايي جنرالانو ستړیا او مورال بایلنه له دې هم معلومېږي چې اوس د پخوا په شان جګړه ییز ګواښونه نه کوي، بلکې د امریکا د لویو درستیزانو د جرګې مشر جوزف ډانفورد لا اقرار کوي چې طالبان ماتېدونکي نه دي. معنا دا چې د طالبانو خلاف زموږ جګړه یو عبث کار دی چې هېڅ نتیجه هم نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو دغه روحیه بایلنه، ستړیا او بې حوصلګي اوس د ډونالډ ټرمپ لپاره هم د درک وړ ده. هغه پوهیږي چې رالیږلي عسکري د تیښتې قوماندې ته څک ناست دي او دا چې انتظار ورباندې غمیدلی نو ځکه ډاډ ورکوي چې د مسلې د حل لپاره یې په لوړه سطحه او قوي مذاکرات پیل کړي دي او ډیره زر ده چې د امریکایي ځواکونو د یو مخیز وتلو لپاره به مهالویش رامنځته او له جګړې ستړي امریکایي عسکر به خپلو کورونو ته ستانه شي د شریعت غږ راډیو ډیرو ښاغلو اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوشاله یو چې نن یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضر شوی یو او د دې اونۍ لنوي موضوع او بحث را ستاسو په چوپړ کې یو ښاغلی مل صاحب زم په خپل وار سره خپل درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زموږ استادو د اونۍ د تحلیل د دې هفتې موضوع لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په کابل کې په یو هوټل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د میلاد په اړه یو غونډه هلته د علماو او عوامو مسلمانانو له لوري نیول شوې وه په دې غونډه کې ډیر زیات وحشانه برید وشو او په دې برید کې لسګونه علما د مدرسو طالبان، عام مسلمانان هغه په شهادت ورسېدل او عین حال کې ګڼ شمیر نور زخمیان شول او همدا شان د لوګر ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې هم ګډو کورنیو او بهرنیو وحشي ځواکونو چاپه وهلې ده او په دې چاپه کې د کلی د یو ملا امام د کورنۍ ټول غړي هغه په شهادت رسولي دي عین حال کې د دې کلی نور کورونو ته ورغلي او د هغوی کورونه چور کړي دي نو موږ تاسو به په دې خپرونه کې په همدې باندې غږیږو چې ولی په هوادوالو باندې ورستی دغه وحشتونو ظلمونه روان دي دا د کوم مقصد د پاره کیږي او د دې غمیزو د دې وحشتونو شاته د چا لاس دی رښتیا هم حقمل صاحب پیخه ډیره دردون کې غمون کې او کوڅومره د هغه په اړه باندې سړی افسوس کاره کی کم ده ځکه دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د میلاد او زوکړې په مناسبت باندې جوړ شوی محفل وو په هغه کې اکثریت علما او مشایخ او ذاکرین او نور عام او مخلصو مسلمانانو پکې برخه اخیستې و نو په دغه سی یو غونډه چې په دغه سی یو نیت او په دغه سی یو عنوان باندې جوړ شوی او په غو باندې برید تر سره کیږي نو دا انتهایی له اسلام دین عقیدې او مذهب سره د قساوت او دښمنۍ انتها وي نو سړی ویلی شي چې د دغه برید تر شا هغه مغرض لاسونه دي چې هغوی زمونږ د دین عقیدې مذهب او زمونږ د لوړو اساساتو دښمنان دي د هغو ته په کمین کې ناست وي دغه ډول پیښې په تیرو وختونو کې د کابل ښار او د هیواد په نورو سیمو کې په شیعه میشتو سیمو کې هم تر سره سوي دي د غوي په معابدو د غوي په مذهبي غونډو باندې تر سره سوي دي نو وسړی ویلی شي چې دا هغه څوک دا کارونه کوي چې هدف د افغان متحد او بادیانت ولس ترمنځ د تفرقو مذهبي منافرتونو او د هغو ترمنځ د پیتنو او د نو ورونو د بلولو هغه د سیسې لري او هغوی غواړي چې دغه ولس په یو محور په یو میز او په یو سټیج باندې ونه لیدل شي او طبعا په افغانستان کې د دغه شي پیښو مثال نه وو مګر کوم وخت چې افغانستان ته د امریکایانو په مشري ناولي اشغال دلته پخه کې خودله او دلته د هغوی اجران راغلل نو طبعا د امریکایانو پر اتک باندې په افغانستان کې دغه فتنو زور واخیست دغه د تفرقو او دغه د اختلافونو هغه ریښې دلته وزغلولې لیوې خوانه امریکایانو مخامخ د افغان ولس په قتل عام د هغوی په وژلو د هغوی په کمزور کولو باندې لاس پوري ک په غو باندې هغه خپل انتهایی زهرجن وسلې او بیرحم بمونه هغه په غو باندې وغورځول زندانونه لوشکډه کړل له بلې خوا یې د افغانانو د اصیل فرهنګ د دیني مقدساتو د ځپلو ټکولو لپاره هم په بیلابیلو نومونو باندې د سیسې او پریبونه په کار واچول شیعاګانو ته ویل چې تاسو محروم یی په افغانستان کې نو تاسو باید خپل حق وغواړئ بهرې وکړئ باید غونډې جوړې کړئ او له څه تاسو درکول سي لغنه ډیر څه وغواړئ اهل تسنن مسلمانانو نورو ته دا ویلې چې دوی تاسو د دې خاورې حقداري تاسو باید دغه اقلیتونه چې دي مذهبي اقلیتونه هغه ته تاسو موقع په لاس ورنه کوي هغه باید وټه کوي هغه باید مخه ترانه سي نو دوی ته دا روحیه ورکوله همدارنګه نورو ګوندونو ته په داخلي سطح به یو ته به ویل چې ته دې زیات حقداري چې په افغانستان کې د خپل نفوذ او اغیز دعوه وکي انورو ته به په نورو شکل باندې ویل شي دا توپک سالاران دي د جنگ سالاران دي دوی حق نه لري چې باید د افغانستان په دې دیموکراتیک فضا کې دوی رول ولوبي باید تاسو د غوي مخالفت وکړي نو د مدني ټولنو د نورو بشري ټولنو په نامه باندې د غوي په مقابل کې بیا دغه مراکز تاسیس او مخه ته راوړل نو ویلی شو چې دغه کومه غونډه او کومه د عید میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په ویاړ چې کوم مناسبت باندې کوم مجلس جوړ شوی وو دا بی له کوم شک تردد د امریکا په مشرۍ د هغه ناولی اشغال د سیسو یو د سیسه وا چې دلته یې پلي کړی دي او غواړي چې په افغانستان کې په یو نامو په بل نامو باندې شرارتونه راوپاري او په افغانستان کې په مذهبي شکل باندې یو بل سره په تربګنیو باندې اخته کړي. واقعا ایمل صاحب تاسو ډیرو ښو ټکو ته اشاره وکړه دغه پیښه که هر څومره انسان وغندي او د هغې د قباحت او د هغې مذمت بیان کړي نو بیا هم کمه ده ځکه دغسې مظلوم خلک چې هغه صرف د خپل پیغمبر او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت د بیانولو لپاره هغه راغلي وي او عوام خلک د قال الله قال رسول دا اوریدو د پر راغلی وي په هغوی باندې چاودنه کول دا یو ډیر ستر وحشت دی او دا د امریکایانو یا د ملي امنیت او سی آی ای له خوا نه جوړ شوی ډله په واسطه باندې دغه کار وشو او اسلامي امارت هم دغه پیخه د اعلامې په ترڅ کې وغندله او دا ویل چې ځنی خلک چې شرپسند دي هغه غواړي چې په ځنی وړو مذهبي مسایلو باندې او لوی تفرقه د امت په منځ کې را پیدا کی او دوی په همدې کوششونو کې وي خو افغانان او افغان مسلمان او مجاهد ملت باید بیدار وي دغه شر پسندو ته د کفارو دغه سي پلانونو ته باید هغه واک اختیار ورنکي امریکایان او بهرنیان چې کله هم کوم ملک ته زینو الته دوی د بلاک واټر په نامه عین حال کې د سی آی ای نور داسې شبکې دي چې دوی داسې اجرتي قاتلان په دغه ملکونو کې پیدا کوي ترڅو الته مسلمانان وژني عوام دین دوست خلک دغه سي لکه همدا علما په دې کې په نخو ګرځول شو اکثریت علما دي دینی طالبان دي نو د سی آی ای او د امریکایانو لخوا نه دغه پروژې په لار باندې اچول کیږي او الته د مسلمانانو د عام وژنې د پر دغه سي پروګرامونه کیږي دین بغیر په افغانستان کې په نور خارونو کې هم بیلابیل چاودنې شوې دي مرموزي چاودنې په خارونو کې عوام خلک کې وژل شوې دي همدا رقم په جماعتونو کې شوې دي خو دا غي به هیڅ اثر پته نه لګیدل نو دغه ټول کارونه هغه د امریکایانو د سی آی ای او همدار قم د بلاک واټر د خوانه سرته رسیږي نه حال کې د دوی په دې کار کې ډیر زیات تاریخچه ده په عراق کې خو هر چاته معلومه ده چې بیلابیلو جماعتونو کې خارونو کې همدوی په واسطه باندې بمونه به الته والو زول شول او بیا به پړه په یو چا په بل چا اچول کېدل نو په افغانستان کې هم د سی آی ای په واسطه باندې دغه مظلوم مسلمان ولس هغه وژل کیږي بل مهمه خبره هغه ده ایمل صاحب چې دوی چې کله دا کار وکي دوی په دې کې سو ګټي په نظر کې نیولې وي لومړی کله په مذهبي ځایونو کې چاودنې وشي کله په بازارونو کې چاودنې وشي نو په خلکو باندې په مسلمانانو باندې هغه ژوند تنګ کی خلک د مذهبي ځایونو نه د ویرې نه بیا جماعتونو ته خلک نشي تللی خلک د ویرې نه په دینی محافل او دینی مدرسو دینی غونډو کې برخه نشي اغستلی نو دوی یو ګټه پکې ځان د پاره دغه فکر کې نیولې دویمه خبره دا ده چې په دې چاودنو کې ټول عوام ورجل کیږي او زموږ تاسو عوام الحمدلله ټول مسلمانان دي نو د هر مسلمان په وینه تویدلو باندې هغه د کفارو په دې باندې زړه ملهم کیږي هغه په دې باندې خوشحاليږي هغه راغلي هم دې ته دي بیلابیل وسلې راوړي دي الوتکې دي بمونه دي تر څو دغه مسلمانان وژني بو دردوي دا غوي وینه توی کی نو دوهمه فکر دوی هم دا نیولې وي چې مسلمانان په دې کې وژل شي او د خپل هغو عسکرو چې مجاهدینو په لاس باندې وژل کیږي هغه ته کړهو ملاوي نو دغه عسکرو د انتقام لپاره دوی بیا خپل انتقام له مجاهدینو نه نشي اخیستی بیا د عوامو او د عامو مسلمانانو نه اخلي او دریم ګټه دوی په دې کې دا په فکر کې نیولې وي چې کله چاودنې وشي نور دغه سي پیښې وشي بیا دوی دغه پړه په مجاهدینو باندې واچوي او عامه ذهنیت داسې جوړ کړي چې د مسلمانانو دغه وژنې یا په مذهبي ځایونو کې یا همدا رقم په بازارونو کې په نورو ځایونو کې دا چاودنې مجاهدین کوي په دې سره دوی غواړي چې مجاهدین هم بدنام کړي او د کابل چې کوم پیښه وشوه په دې کې د کابل ګوډاګي اداره امریکایانو ډیر زیات هڅه همدا وکړه تر څو دغه پیښه په مجاهدینو باندې واړوي او مجاهدین د عوامو د مسلمانانو په مخ هغه بدنام کړي او دا وخی چې مجاهدین دین دوست نه دي مجاهدین هغه د دین خلاف دي یا د علماو خلاف دي یا د دینی مراسمو خلاف دي نو حقیقت دا دی چې الحمدلله زموږ تاسو هیوادوال پوهیږي چې مجاهدین د همدې دین او د همدې وطن او علما او د همدې عوامو د دفاع لپاره پاسېدلي دي د کابل ګډاګي اداره د کابل د ګډاګي ادارې ځینې فتنګرو هغه راولګېدل د ذبی الله مجاهد صاحب د ټویټر چې کوم اکاونټ دی دا غي نه عکس اغسته دی بیا هغه عکس فوټوشاپ کړی دی په دې جعلي پوسټ کې دوی لیکلی چې د ویندوی زبی الله مجاهد صاحب کوم اکاونټ چې په ټوئیټر باندې هغه مشهور دی هغه کې ډیر خلک دي او دغه اعلامیه چې دغه پیخي غندنه و هغه دلته راغلی ده نو مقصد دا دی چې دوی بلابل جعلی پروسې بلابل جعلی فعالیتونه هغه پلار باندې اچوي تر څو مجاهدین په دې باندې بدنام کی خو الحمدلله زموږ استاسو ول زموږ استاسو ملت هغه بیدار دی دوی په هیګه چې مجاهدینو هدف مجاهدینو مقاومت هغه د کفارو له هواده شړل دي اسلامي نظام نافذول دي د همدی کفارو په موجودیت کې لکه تاسو چې ذکر وکړه دغه بدبختی او دغه مشقتونه زموږ تاسو په هوادوالو باندې هغه راغلي دي او ان شاء الله العزيز د دې ظالمانو په شړلو د دې ظالمانو په وستلو د اسلامي نظام په نفاس را به ان شاء الله العزيز د هوادوالو د مظلوم خلکو دغه دردونه او دغه مشکلات به پای ته رسیږي دغه راز حقمل صاحب لکه چې تاسو او درنو اوریدونکو ته معلومات ده د کابل د ګوډاګي رژیم د سپریاک قطعي وحشي عسکرو او د هغوی بادارانو امریکایانو په شتون او وجود کې د محمد اغه د ابازک په سیمه کې د عامو مسلمانانو په کورونو او د هغوی په جونګړو باندې چاپی وغورځولې هغوی له خواږه خوبونه راویښ کړل او هر کور ته به چې ورتلل د هغوی کورونو دروازې به الوزولې یو لوی وحشت راکته کړی په دغه شپه باندې دوی چې کله دغه سیمې د ټولو کورونو پلټنې وکړلې چې هیڅ هم لاس ته ورنغلل نو د دې لپاره چې خپل بادارانو ته وخی چې موږ د دغه عملیاتو کې لاسته راوړنه درلوده نو بیا د هغې سیمې د یو د جماعت د یو ملا مولي ملنګ صاحب چې هغه اوس هم د امریکایانو په قید کې ده په بګرام کې اوسي د هغو په ماشومانو د هغوی په ورونو د هغوی په کورنۍ او د هغوی په نږدې خپل خپلوانو باندې هوایی بریدونه تر سره کړل ناترسه بمونه پیو غورځول د هغوی کورونو ته بمونه کې خودل او ټول جونګړې په بل مخ باندې واړولې نو چې په ترڅ کې شلو پورې دغه عام مسلمانان چې په کې خزي ماشومان واړه زاړه اطفال د پکې شاملو د شهادت ول مقام ته ورسول چې بیا د امدغه شپې په سهار باندې د محمد اغه ولسوالۍ د ابازک د سیمې خلکو د دې لپاره چې وخی چې دغه د ګډاګي رژیم دغه ادعا باطله ناسمه او له اکاذیبو ډکه ده چې دوی د وسلوالو یا د مجاهدینو په خلاف باندې عملیات تر سره کول نو هغه شهیدان ټول د سرک غاړې ته راوړل د کابل لوګر لوی لارې د هر نوع ترافیکو په مخ باندې بند کړله او خلکو ته رسنیو ته دا ښکاره کړې چې تاسو وګورئ په دې کې کوم یو وسلوال یا طالب یا مجاهد په دې کې دخیل ده خو ټول عام ملکی مسلمانان دي واړه او زاړه سپینګری په کې شاملو دوی دومره بې رحمه او جابران دي چې دې ته یې هم ونه کتل چې په دغه کور کې هېڅ نوع سرپرست نشته. مولوي ملنګ له تېرو درې څلورو کلونو راهیسې هغه هم په تشو پلمو او ناقصو معلوماتو یې هغه ونیو، هغه یې د بګرام زندان کې قید کړ. نو اوس هغه په جیل کې ناست ده، په زندان کې ناست ده او دلته یې کورنۍ سره له خپلو خپلوانو هغه ټول تباه او برباد شول. نو دا رښتیا هم چې د افغان ولس په مقابل کې د امریکایانو او د هغوی د جواسیسو هغه ورستۍ حربي دي چې نور د شکست د سقوط او د تزلزل هغه ورستۍ کچې ته رسېدلي دي دوی اوس صرف له افغانانو شکه انتقام اخلي له ولس زوروي ولس ټکوي د ولس شتمنۍ چورکوي د مجاهدینو په وړاندې خو دوی د مقابلې وس او توان نه لري او هغوی په دې باندې پوهیږي چې هغوی ته هیڅ نوع ضرر نشي رسولی نو اوس دا ټول زور او ټول هغه انتقام غچ چې دا هغه له دغه مظلوم دربدره ولس چې هغه بې دفاع او په خپلو کورونو کې پراته وي په خوب کې په هغو باندې بریدونه وروړي چاپې وروړي هغوی شهیدانوي دغه بل پیښه چې کومه په کابل کې په د عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم باندې ترسره شوله زما خپل برداشت اندغه ده چې دا او د محمد اغه ولسوالۍ د عام ولس د قتل عام دا ټوله یو یو کړی ده هغه قاتلین چې هغوی الته عید میلاد النبی باندې په علما او په مشایخ او ذاکرونو باندې کوم وحشت تر سره کړ دیغه په تداوم بیګا د لوګر د محمد اغه ورسره په عام مسلمانان باندې تر سره کړ یعنی دوی د دوی قاتلین یو دی د دوی طراحان یو دي د دوی دا پلان ګزاران اندغه یو دي د کابل رژیم له دغه ټولو خبرو نه دا خوند اخلي چې څومره افغانان قتلیږي هغوی خپل بادارانو ته وایي چې دغه د نن موږ د تاسو لپاره دومره خپل هیوادوال شهیدان کړل لمنځه میوړل دغوی په مقدسو غونډو باندې حمله وکړه دغوی په هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه میلاد باندې حمله وکړه چې دوی هر وخت دغه په خلاف باندې کارټونونه جوړوي دغوی استهزاء کوي دغو دغو دغو په حق کې بد رد وایي نو دغه د دغه غونډې د ګډوډولو لپاره د دغه خلکو چې په دغه مینه باندې راټول شوي او الته دغو د امریکایانو د خوشحالولو لپاره دغه غونډه ګډوډه کړله نو دغه د محمد اغې ولسوالۍ قتل عام او دغه د هوټل کې چې کوم برید ترسره شو دا ټول یو معنا لري یو خبره ده او د دوی قاتلین هم معلوم دي د دوی هغه څوک چې دا اوس بیا دوی په دې باندې اوښکې تویي چې موږ ملي ماتم په دې باندې اعلانو دوی د ړانده او کاڼه شي او دوی دی ووایي چې دوی په دغه باندې ملي ماتم اعلانوي دا دوی چې له دې نه پرته هره ورځ د افغانستان په کچه باندې لسګونه خلک شهیدانوي د چاپو او د د دې تصفیو عملیاتو په نامه دی هغو باندې دوی ولې ملي ماتم نه اعلانوي خو معلومیږي چې دا یو جال او فریب او د افغان د افغانانو د قتلولو بلابل ذرایع دي چې دوی تر سره کوي واقعا ایمل صاحب د دې کارونو هدف هم هغه معلوم دی د مسلمانانو وژل ربړول قتلول مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو دریز په دې باره کې سوي ټولو هوادوالو دریز باید سوي په کار دا ده چې نور په دغسې وحشتونو باندې په داسې ظلمونو باندې په داسې ستمونو باندې خاموش پاتې نشو مسلمان هیوادوال دي نور د خپل خپلوانو د خپل مظلومو ورونو خويندو اولادونو سپینګیرو ځوانانو په وژنه باندې خاموشه نه کینی تر څو پورې چې دغه اشغال وي تر څو پورې چې دغه کفر پلوه اداره وي نو هیڅ کله به هم زمونږ استاد په هیواد کې آرامي را نشي هیڅ کله به خلک د وژل کېدو د نیول کېدو بندي کېدو زخمی کېدو د عزت مال او د سر له خطر څخه په امن نشي همدغه امریکایان به کله په یو د سیسه باندې موږ تاسو وژني کله به په بل د سیسه باندې وژني کله به بمونه راته په خارونو باندې د خپل بدمخو جاسوسانو خپل بدمخو شرارتي ډلګیو په واسطه باندې دی هیوادوال به وژني کله به په کورونو باندې چاپی وهي او کله به د تروریست او د دهشتګرد په نامه باندې عالم وژني مشر وژني د کلی مخور وژني او دغه لړۍ به روانه وي نو تر څو پورې چې په قاطع دریز باندې موږ د دې کفارو په مقابله کې ونه درېږو او د الله جل جلاله فرمان ده چې هغه د کفارو په وړاندې باندې هغه جهاد دی د کفارو په وړاندې باندې قتال دی هغه ته لبیک ونه وایو نو دغه سي مشکلات به هغه روان وي دلته حاکمیت واک اختیار پلان گزاري هغه ټول د وحشي کافرو په لاس کې دی او دوی نه زموږ تاسو په مال باندې صرف کوي نه زموږ تاسو په ځان باندې کوي او نه زموږ تاسو په ابرو عزت او په دین او په هیڅ باندې هم دوی روادار نه دي نو په همدې وجه باندې په کار دا ده چې دا غوي په وړاندې باندې په منظمه توګه مقابله وشي په افغانستان کې په ټول تاریخ کې دغسې پېښې نه لرو لکه اوس حالات کې چې څه روان دي، دغسې بې مفهومه قتل عام، بې مفهومه خلکو وژل کېدل او هغه غونډو باندې حملې او بريدونه په هغو خلکو باندې، په کورونو باندې چاپې وحشتونه چې هغوی هېڅ قسم کومه ګناه نه لري، نو دا موږ تاسو په تاريخ کې نه لرو، بلکې دا د امريکايانو په شتون باندې د کابل د ګوډاګۍ ادارې د امريکايانو د لاسپوڅو په شتون باندې دغه وحشتونه او دغه نادرې پېښې کېږي، نو پکار دا ده چې د کفارو او د هغوی د غلامانو په مقابله کې په میړانه باندې مقابله وکړو او دغه وحشتونو ظلمونو ته د پای ټکی کېږدو ایمل صاحب دا چې زمونږ تاسو خبرونه هم همدومره وه دغه خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي تر بیا چې له یوې نوې خبرونې سره خپل درنو او قدرمنو اوریدونکو ته راځو له دوی نه اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته